الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت مدنی دور کې د عمرت القضا صلح حدیبی نه بعد د صلح مطابق عمره را روان کال کولو خبره شوی و نبی علیہ السلام خیبر نه بعد او د خیبر نه بعد بعضې سریې وشوې نو د عمرې قضا لراغلو او عمره القضا تفصیل مخکې ویل شو خو په دغه موقع باندې سبازي واقعیات شي نبی علیہ السلام درې ورځې تیرې کړې او درې ورځې عمره ادا کولو نه بعد واپسی و نو د دې تلو ټیم کې چې کله وتل نو د حمزه رضی الله تعالی عنہ چې وحد کې شهید شو د نبی علی السلام ترو داغه ماشوم لوروا مکه کې لوري مکه کې و مور ویم و هغه ماشومه نبی علیہ السلام پسې راووت لکه نبی علیہ السلام او صحابه واپسی کوله مکه نه عمره ادا شوی و ناغي نبی علیہ السلام پسې شاته جړل او आवाज وکړ یا عام یا عام تری وته وی کنه چې زه تا سره زم نو علی رضی الله تعالی عنہ هغه ورپسې ورغه او د حمزه رضی الله تعالی عنہ د لوري ځان سره روچه تکړه چې دا خو زمام د تر لور ده او دا مشرکان او منس کې نشم پرې خوسته ځان سره پوخ کینول او مدینه ته بیا راوسته پلار باندې د درو صحابه اختلاف جوړ شو یو علی رضی الله عنه دوی مرور مشر جعفر رضی الله عنه او دریم زید بن حارثه رضی الله عنه د دې اختلافو یو به دا ماشومه یتیمه دا بظالم زبه تربیت کوم بلوي ز بلوي ز او دریوانو په داوا زید بن حارثه رضی الله عنه د نبی علی السلام آزاد کردا غلام او متبنو اوی دا بزکه ز اخلم چې نبی علی السلام د هجرت نه بعد زماو د حمزه رضی الله عنه منس کې مواخات کړو هجرت نه بعد نبی علی السلام مخ کې سیرت کې تیر شو دو دو صحابه یو ځای کړیو جوړ کړیو مواخات چې د یو بل سر بتاون کوي نو کلا اکثر یو انصاری او مهاجر او کله داسیم کړی دي چې دواړه انصار دي یا دواړه مهاجر کم کوز داسیم نو یو بګی دا دواړه مهاجر یو ځای کړی زید بن حارثه هم هجرت کړی دی او حمزه رضی الله عنه دواړو هجرت کړی نو دوی چونکی حمزه رضی الله عنه زما د مواخات رور دی نو دا مې یو قسم لروي رکی زبې تربیت وکم او جعفر رضی الله تعالی عنہ وی جعفر تیار دا د علی رضی الله عنه مشرور ده او دا با ز تربیت کړم زکه یو خمه د ترلور ده او دویم د دې ترور زمانه کا کې یعنی جعفر رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه خپل منځ کې ساندوانم نو دا بزالم او علی رضی الله عنه دغه داوا چې زبالم زکه زما د ترلور ده دی دا جګړه ولې کوي دا وجه دا و چې دا پته و چې د یتیم تربیت ډیر لوی اجر او ثواب لري او جنت په ملایي او بل دا و چې دا صحابه کرامو خپل منس کی مینه محبت دوم رو چې دا غمین محبت په بنیاته د یو بل خیال سات د مرګ نه باري د اولادم خیال سات نبی علیہ السلام لدا جګړه رااله اختلاف نبی علیہ السلام ټول خوشاله کړ نبی علیہ السلام علی رضی الله تعالی عنہ ته وی انت منی بمنزله هار بمنزله هارون من موسی تو خو زما سره په داسې مرتبه کې لکه څنګه چې هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام سره یعنی مطلب ما ته دومره نږدې او زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ توي انت اخونا و مولانا زمون روري دینی رور او زمون آزاد کرده نو بس ته زمونږه اهل بیت سره پیوسی که مسله دی چې کم خاندان کم غلام آزاد کی نه دای سره پیوس شي نو دا د اهل بیت سره پیوس شوی او جعفر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې اشبه د خلقی و خلقی تما سره په شکل صورت او اخلاقو کې برابر دی جعفر زلان هو داسي شکل صورت هم د نبی علی السلام پشان په بچو کې وته فاطمه رضی الله عنها تلوا ام شکل صورت خوې طبیعت د نبی علی السلام انداز کړه او دا د ترزوی جعفر رضی الله عنه اخلاقو کې مو شکل صورت کې ما سره خو فیصله هم جعفر رضی الله عنه له وکړه وته دادا حمزه رضی الله تعالی عنہ دا لور دا ممتا سره وجه دادا چې د دې ترور تا سره نکاح کړه او الخالتو بمنزله الام ترور د مور په شان حالانکه دغلطه د نبی علی السلام خپل ترور د حمزه رضی الله عنه خور صفیه رضی الله تعالی عنها جمع ده اجم ده نبی علی السلام هغه تلور لنه ورکې دی لې ورکې یو هغه مطالبه نه وکړي جګړم نه و دویم دا ده چې د مور خور له ورکړه د پلار خور په نسبت د مور خور له هغه زیاته خپکیږي په خپل د خور په بچو باندې نو نبی علیہ السلام دغه فیصله وکړه نو دا د عمره القضا په موقع باندې یو دا واقع شوی و چې حمزه رضی الله تعالی عنہ لور دی پس راوته وا او نبی علی السلام ځان سره بیا راوس د دغه عمره القضا نه بعد س بعض صحابه کرامو ایمان راوړ اثر شو په دی باندې خالد بن ولید رضی الله عنه هم دغه مقبان ایمان راوړ یعنی دغه نه بعد نبی علیہ السلام چې کله دا عمره القضا مکه نه بهر وروت مو مخکې ویلو صرف مقام تراغه صرف مقام د مکه نه بهر د مدینه په دی روډ باندې 100 کیلومتر مخکې ده او دای تفصیل مو مخکې کړو الته چراغ نو نبی علی السلام سو وخت دلته ایثار شو آلتا نبی علیہ السلام میمونی رضی الله عنها سره د تلو په وخت کې نکاح کړي او واپسې کې ولیمه وکړه نو دغلته ایثار شو دغلته نبی علیہ السلام ناستو نو نبی علیہ السلام د خالد بن ولید رور ولید ولید ابن ولید ا مسلمان شو نو نبی علیہ السلام خالد ابن ولید څنګه دی لا تر اوسه پوری مسلمان نشو نورور ورته وی ولید ابن ولید اے دا الله پیغمبره الله تعالی به دیم راولی اسلام انو نبی علیہ السلام وی ما مثل خالد یجهل الاسلام د خالد غونتو خيار خلکو نه اسلام پټ نشي پاتې کېږي ډېر ذهین سړی د خامخا وده د اسلام نه مطمئن کیږي اسلام دین فطرت خو بیا نبی علی السلام په دغه موقع دا خبر او کړه لو جاءنا خالد بشوکته لنکرمنه ولقدمناه علی غیره که خالد راغی کنه اسلام او دل چې الله کم طاقت قوت ورکړي دا خپل طاقت قوت مسلمانانو سره یو ځای ک نو مونږ بدل ډیر عزت هم ورکو په ټولو خلکو به مخ کې کو نو بیا بس په سالار وکړه بس دی رور اته خط لیک چې دغه سي نبی علی السلام ستا تذکرہ کړو او دا داسې خبره وکړه او ورته وی چې اسلام تراشه د کې ست عزت دا خط چې هغه تور رسید او دو کتنو بس لکه رو رو نرمي پیداش او بیا اراده کړې و ځکه چې نبی علی السلام خو بس لاړ بیا صرف نم مدینه ته نو ده الله زړه کې واچول نو اراده وکړه چې زم به زم مدینه ته زم خالد رضی الله عنه وی وی ما بس اراده وکړه ما چې راشه مرګري خزان لو ګور نو صفوان بن امیه پسې ورالم دا د امیه ابن خلف زوی دی بدر کې چې مردار کړیو بیا په سیوارلم وتموي چوغورا دا محمد رسول الله سلام ته نو ګوره دی لګیا دی په آرام او عجب باندې غالب شو نو راځه چې د خواته ورشو تابعداري وکړو دا زمو خپل سړی دی دا زمو عزت دی په دې نه بي عزت کیو وی هغه راته ډیر سخت جواب راک چې ټول خلک با مسلمانان شي ایمان وروړي خو زه پکې نیم دا مې پلار وجلې دی رور را لا وجلې په بدر کې خالد رضی الله عنه وای زه پوښم چې د خو زکه سخت دی چې پلارونه وجلی شي به کرمه پسې ورالم د ابو جهل زی پسې اته مې وی راځه چیزو د صفان وند خبره مې وکړه غمر الله دا جواب راک چې دا نشي کېږي اگر هغه پلار وجل دی په بدر کې بیا وی بل صحابي دی عثمان بن طلحه دا صحابي دی چې د بیت الله کنجیانه وسره وی چابیانه عثمان بن طلحه رضی الله عنه علا ورلم امه دوستو ما را شدت هوا اثر می خبر او حالانکه دا غم ډیر مرګ رشتہ داران وجلی شیو داغه پلار طلحه تری عثمان بن ابي طلحه او سلور رونه دا وجلی شیو ما ویره دی هم دا جواب راکې خو چې ما وسر کله خبر او کړه نو هغه ویره خبره ده خدا دمونه ګیدړان جوړ شوی لکه ګیدړ سوړه کې نه نوتی او که چا په یو بوکو به ورواړو نو بس هم د سی تیخته کوي نو یې ماته وی چیرې دا خبره دی خلا زما خبره ومنله او ما سره وعده وکړه چې زه ته اوزه زم درزم خو پلان کی علاقه کې که زمخ کې درالم زبتا ته انتظار کوم او که تمخ کې لاړې نو تبراته انتظار کی الته و ملاوی او بیا الته ملو شوی تلی د مدینه ته بیا لاړ پدې کې چې خالد رزلان هوی چې د عثمان بن طلحه رزلان خبره مې اوریدانو بس ډاډه شم چې زه یو مرګره خوش نو لاړم عمر ابن العاص پس رضی الله عنه الا ورلم هغه ته مې دغه څه خبر وکړه چې راځم خدای اراده کړې د زم مدینه ته اسلام راوړم تم راځه نو امر ملعاص شو اوی خندق چو شو مون خو غوسو د خندق نامراد واپس شیو کنه نی مرګرو ته وی چې لکه دا محمد لګیا دی صلی الله علیه وسلم په دې علاقو غالبیږي او د د دینم غالبیږي نو دا سینه کو یو کار وکړو چې سبا له دا محمد رازي صلی الله علیه وسلم او په مونږ باندې غالبيږي او د د سبا له د تلاس نیسو او د را باندې زوروري دا سینه کو چې دې په ځای حبشه ته لاړ شو حبشه ته بلاړ شو نو نجاشی نه وتاون والو نو کو تاون اورا تراو کولا خدا او که تاونه یو نه کو نزال ته خو به د محمد د غلبې نه خو بچیو کنه صلی الله علیه وسلم نه دوی دینه مخ کې زتلو سو کوئی د یو ځل تلې سو کوئی دو ځل تلې یو ځل خدای له تلو چې د حبشه مسلمانان واپس کی او دویم ځل د په بیا تلې ده په خپل ځان سره مې سو تحفه ته حیفاغ سلمرګری میکړل لاړم یمه دا سی وکم د نجاشی نه به یو مطالبه وکم که چرتا دا جعفر رضی الله عنه یا دا بل امر بن امیه زمیری را تراک او دا مې اوجه کنه نو زه به د قریش ته ډیر بهادر معلوم شم رايزونه به معلم زب زما کار بوش وی زنه جاشی لورلم اثر می ملاقات وکړه اته می وی چې دا زموږ دشمنان دي او دي زموږ خلک وجلی دا ما تراکه زی واجم په دی وی نجاشی سره غوسه شو او د ډیرو غوسې نه مال په دې پوزه سوک راکا وینې را باندې را روان شي خو خو بچاو وی په مې ډیر رو براوس او بیا مې ارمانو که چیرې ماته چاوي چې راځه خو بیا مې بادشاہ ته یې زما دا ګمان نو چې ته په دې دومره غوسه کېږي ما به دا سوال نو وی نجاشي ما ته وې چې تنه خبر دا محمد سوک دی صلی الله علیه وسلم دا خو الذی یاتیه الناموس الاکبر الذي كان ياتي موسى دا هغه پیغمبر دی چې دتا ډیره غټه فرشته راځي لکه څنګه چې موسی عليه السلام درات او یې بیره ته وې لکه څنګه چې الله تعالی موسی عليه السلام په فرعون او د هغه په لخر غالب ک نو دا محمد صلی الله علیه وسلم په دې ټولو خلکو غالبای ویره دا خبره و په مې سره کې چې الکه دون لویلې بچیان د محمد رسول الله سلام دا خبرې کوي نو ایما وتوی چې ولې ته سوې دا پیغمبر دس ایما ته چې خوار نشه پیغمبر نه نور سری دا پیغمبر ده او ما ته د تابعداریو کا د په حق ده ایما ته توی چې بس ایمان راوړم ستا پلاس بیت کوم او په محمد رسول الله سلام ایمان راوړم نو نجاشی ورته وی आवाज نه کنه دا چې داستا مرګری مراشي او زه سباله به وخت مقرر کو نو په سبا له وخت مقرر کو په غټ دربار کې د نجاشي په لاس بیت کو اسلام وروړو غایبانه ایمان وروړو د حبشو کې یعنی یو قسم لا وعده وکړه کنه بیا خو تل نبی علی السلام نو بهرحال بیا دلته دا خالد رضی الله عنه ورته وې چیزو نو بس دې بیا د خو تویلیو دی بیا داسې د وکړل چې امر املاس دا حالات ال تولیدل نو د په زید مکه ډایرک مدینه ته روان شو حبشینه مکه ته ځکه نه راتله چې دا خلک مانه خبر شو مکه والا به اوس وجنی او دا ډیر سیاست مدار پوی سړیو من دوحات العرب و تویل کیږي د عربو هغه ذهین ترین خلکو کې دیو چې د مکی دور کې هم د جاهلیت دور کې د بد مکی سفارت کاو سفیر دیو چې نبی علیہ السلام هم سفارت لم لګلې او دارنګ کمانډر او جهادونه لګلې دی او د صوبو گورنری متاواله کړي ډیرو خيار نوې ز په زید مکه د حبشینا مدینه طرف ته روان شو پلار را سره خالد رضی الله تعالی عنہ ملوش وای ما ته چې سکه ما ته چې زه خو مدینه ته ځم ما ته چې زمام د غیر اده نو بس مونږ درې کس شو یو زوم یو عثمان بن طلحه رضی الله عنه او دریم را سره لار کې امر بن عاصم ملو شي رضی الله عنه مونږ ویلاړو مدینه ته چور رسید نو التا حره ورته وای خور دی او داغه علاقه ده چې کله د نبی علی السلام مدینه ته تشریف نه مخ کې بلکې باست نه مخ کې زلزلہ راغله و ډیره خطرناک د زلزلې لاور اوته وا کوم ځای چې مرکزی نه لاور وسی هغه ډیره خطرناک لاور اوته و نو د مدینه دا طرف او هغه طرف دی بالکل دا غټي توري کړی اوس هم چې څوک حج عمره لزیو مدینه ته انټر کیږي نو د قبا و غیره د دې ریانه مخ کې دا تورې غټي شروع شي دواړو طرفو ته خو ګوره سړک نه دی ته جوړې دا چا په تار کو لړولې دا تورې غټي دا حرره حرره ګرم زیته وي یعنی غلاور وته تورې ګټي او یا چې سړی دیو هود نه داسې بهر هغه طرف ته لاړ شي نل تخبیا ډیر انتهایی تورې ګټي پرتی الته د دې اورواو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خوري نه دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ بچی دي هشام دی اوروه دی نو دا غال ته ډېر غټه قلم دوم د تورو غټو نه جوړه دا کاندر شانته دا طرف تم تورې غټي پرتی نو د مدینه هغه طرف او دې طرف خو د قبانه مدینه ته چې کله سړی انټر کیږي نو قبانه مخ کې د دواړو طرفو د دا تورې غټي راشي دا حرک به موږ بسوخان مخان ساروي ال تپاغه خوړ کې او درول کپڑے مپړې بدل کړي او د نبی علی السلام مجلس ته ورلو جمعات ته ننوت دې کې د مازیګر اذان شروع شو مازیګر ورځي نبی علیہ السلام ناس دو چې مونږ یې ولیدو و انتهای ډیر زیات خوشاله شو چې دی خو اسلام تراله او زوی ورلم نبی علیہ السلام لاس کې ملاس کې خو بیا عثمان بن طلحه راغی الاس کې لاس کې خیمان راوړ او بیا امر املاس وی وی زر عالم ما چې لاس کې خو بیت مې کو واپس مې شاتک امام ته بیت کوم خو یو شرط مې نه نبی علیہ السلام ورته چې تشترت مازه وایا څه شرط وی شرط مې دا ده په دې شرط ایمان راوړم ک الله مې غتیر ګناونه معاف کړي وی نبی علیہ السلام راته اما تعلم یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله ته ته پته نشته چې اسلام تمام ګناونه زاړه ختمي اثر نو نوې زندگی شو د اسلام نوې ژوند هغه زاړار سمټوش اسیم په اسلام سره ګنا معاف کی عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ بس بیت مې کو اسلام مې راوړو خو د دین مخ کې د ټولو خلکو نه د ټولو نه زیات بد په ما باندې نبی علی السلام لګی دا دشمنی وکنه د مکی د مشرکین خو د دې بیت نه بعد چې الله اسلام نصیب کو نو د دنیا د ټولو نه زیات محبوب او خپل بیا په ما محمد رسول الله سلام لګی اسلام راوړ نبی علیہ السلام ډیر خوشاله و دا خلیل جرنیلان او غټ خلک رالل خالد بن ولید لوی سړی دی خو عمر بن العاص لوی سړی اخو عثمان بن طلحه لوی سړی وی نبی علیہ السلام دا خوشاله او صحابه ته وی چې لقد القت الیکم مکه تو افلاز کبدها خبر دی مکې تاسو ته خپل جګر ټوکړې رويشته دا د مکې جګر ټوکړې دي هم خلک راغله نو نبی علی السلام زمون په اسلام راوړلو باندې ډیر خوشاله شو چونکه عثمان بن طلحه رضی الله عنه مسرا په دې سفر کې د مدینه تراغله د اسلام قبول کړي خدای خپل کیسه بیانې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه مخکې ورځ مکه کې چونکی د مکه د بیت الله چابیان ما سره وي دا مخکې نه عربو د نبی علیہ السلام نیکو برنو نیکونو کې قصی قصی ابن کلاب هغه د خپل زامنو کې تقسیم کړو زمزم وبو بتا سره د بیت الله چابیان تا سره غلاب بتا سره دا سي تقسیم کړو قبایلی سیستم نو بس د هغه په اولاد کې دغه سلسله را روانه وه دا ټول قریش دي دا غا قصای اولاد دی ټول نو دا عثمان می طلحه غا دا غر نکنه چې کم سلسله ور د چابیانو نه د تپاتې ونه دی ما هم سړیو د قریش ځکه وړه خبره نه و ځکه د بیت الله خدمت او د بیت الله سه ذمہ داری حواله کېدل مدینه کې پورا مکه کې پورا لوی وزارت غنل کېدو د فخر خبره نو دی وی دا چې کونجیانې چابیانې ما سره وي هجرت لانو شوی نو یو ورځ زه ام حرم کېوم چې په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دعوت راکړه اسلام چې اسلام راوړه وی ما ورته محمد صلی الله علیه وسلم پتا دې تعجبي ته ما نه تمه کې چې زه به اسلام راوړم تا خو زمون د قوم خلاف کو زمون دین خلاف دیو کو ته خو په نوی دین روانه دا سینې شي کې او بیا وی وی مونږ با جاهلیت کې کعبه ته د پیرو جمعرات په ورځ باندې چې خلک رااله مو وته دا دنه دروازه کولا وله کعبه دنه گیټ وکولو شنو کله بتالاو نو د دغه موقع باندې به خلک دنه نه نواتل پیرو جمعرات یو ورځ نبی علی السلام دغه مکی دور کې راغې ما ګیټ کولاو ک خلک را نواتل چې د را نواته نو نبی علی السلام مې سارک نه بځه دن ایثار وي سخت الفاظ وي خو د نبی علی السلام عجیب صبر عجیبا صبر او حلم د ډیر لوی صبر حلم نه کار واغس خو ماته یو جمله وي خپل دي کنه تربوران دي ټول ماته یا عثمان لعلک سترا هاذا المفتاح بيدي یو ورځ بو وینه دا چا بیانې و زمالاس کی او ازو حیث شیتو هغه چاله به ورکوم چې زما خوخه یره وې دا خبره وا ته خبره په ما سره وک چې دا سړی چې کوم خبرو کې خو کیږي وې دې خبره په ما اثر کړو هم دغه سی بیا هم شو دا نبی علی السلام به شونګوي ورک فتح مکه پورت شي نبی علی السلام راغې نو دنه چابيانې ورشه عثمان راواله عثمان رجلان هراوس دا بل عثمان دی هغه مشهور عثمان نه دی عثمان بن عفان دی خلیفہ راشد دا عثمان بن طلحه دی وی زیرا واستم ما ته چابیان رو بس چابیان رانه واغشت ګټه کولو که ځکه فاتح دی او سرونه ټیټ ولاړو دننه ننوت نبی علیہ السلام صفای سترې وکړه بوتان مات کړل ټول ورځ په دې تیر کړ صحابه وسره دنو څو صحابه بار دي طواف کوي په دې کې ډیر وخت تیر ک چې بار وروت نو بیا आवाज وکړ عثمان څه شو دا والا او تا نه با او ستا خاندان نه بدا چابیانی ایس سوک نور نه علی زه خو بیا د اسلام قبول ک نو چابیانی ما ته واپس کړ او سب پورې هغه مخکې روزو کې ما سره مضمون کته نای کې لیکلو چې تر اوس دې ساعته پورې د بیت الله چابیانی هم د په اولاد کې اوسم را رواني نبی علیہ السلام استانه ودانه غستلی کی یو استاد اولاد برحال خو دغه وخت کې خو چونګې مونږ هغه حالت کې نو ماوي لقد هلكت قريش وزلت قريش تباو برباد شي ذلیل شي نه منلو دا د اوس فاتح په شکل به پیغمبر را نبی علیہ السلام ما توینا بل عمرت یوم ازن وعزت دا خدا آباد او د عزت ورځ ده اوس به عزت پیدا شي او د ملک به آباد شي بهرحال د دا خپل واقع بیا وای چې دغه سي دا خبره وی عمره القضاء کې بیا نبی علی السلام راغله فتح مکه نه مخ نو چې نبی علی السلام راغې نو زما د دې زړه د حالت داسې لګ بدل شو ما داسې وکړل هغه واقع دی وای چې نبی علی السلام راته دا کیسه وکړه کنه دا چابیانه وا زما لاس کی زما زړه سه متاثر شو وای زه رالم خپل خپلوان لای چیرې د اسلام نه مونږ دا پیغمبر سم را باندې راځي یو ډېر رولټلم سخت خبره وکړي بس بیا غلیش یعنی پاغه موقع ما اراده کړو عمره القضا کې چې نبی علی السلام راغې نو دغه وخت کې وای ما یو ځل او قتل دا نبی علیہ السلام د بیت الله کې ځکه چې عمره القضا کې دا مشکین سرداران غټ خلک ټول غرونو ته وختل چې دا نبی علیہ السلام نږدې نه نین بغض دشمنی وک نو د خو ځکه دلته چې چا بیان هر څه د سره وي د خو دربانو نو ایما به د نبی علیہ السلام او صحابه ته قتل وی دې خلکو سره د دنیا څخه فکر غم نو دنیا نه بیزار او صرف عبادت او د ارس مونږ په دې کوا چې الله راضي شي او جنت ملو شي ما چې بخلک نه دي د دنیا څخه سوچ نشتا صرف د الله راضي کوي صرف د عبادت او ما وې چې دا مونږ په ساخته و د بوتانو عبادت کو د غټو نه اوري نه ویني نه ګوري دا محال نو دا خبره نو یو ورځ مې زړه کې دارالل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بني شیبه ورته یغه دروازه خواته میولې د مسجد حرام نه بار په یو خړ کې بما ورزما او د نبی لاس د نبی علی السلام لاس نیسم او اسلام راوړم خو بس وی زړه مې ونه کړې شو بیا اخر دا چې نبی علی السلام واپس مدینه ته عمره القضا نه لاړ او خالد رضی الله عنه راته دا خبره وکړه مې چې زبس خدای مرګره مې پیدا ش نو بیا زه مدینه ته لاړم د مدینه ته تلو په دغه موقع خالد رضی الله عنه سره د عمره القضا نه بعد او بیا التو مدینه کې مقیم بیا چې نبی علیہ السلام وفات شونه دی واپس بیا مکه ته راغله نو بس مکه کې او د خدمت بیا کو بهر حال دا ده عمره القضا په دې مقایا د دینه بعد چې کوم څه دا سه واقعیات شي یا کوم صحابه کرام ایمان وروړ د ای واقعیات ان شاء الله نور بیا وایو قولوا قولي هذا استغفر